چې سل غنم به پکې جوړ شي، دغسې به کرونده کوې، والغرس، بوټي به خښې، والتجاره، والمعامله، د دغو شیونو الهام یې ورته کړی. ها البته خو بیا د انسانان ټول برابر نه دي، انسانان ټول برابر نه دي، الفرق بین صلاحیتهم، د دوئ په صلاحیتونو کښې څه ده؟ فرق موجود ده، نو بیا ځنې داسې دي چې آ خدای پاک بالطبع سید ګرځولی یعنی طبعا هغه کی د سیادت او د قائدانه صلاحیتونه یی پکی او ځنی داسی چی اتفاقا چرته پلار یی مقصد دا ده چی یو قائد وی یا سید وی نو هغه مقصد دا ده سرداری یی پکی نو داسی موروثی ورته پاته شوی وی او یو نیم سړی کی خپل صلاحیتونه چی وی موجود وی. دارنګه یو نیم کس عبد بالطبع وی بالطبع یعنی طبیعت کی غلامی پرته یی طبیعت کی چیرته استغنا او خودداری نی د غسی بل پسی تلل او مقصد دا دی چی ذلت سره زندګی تیرول او هر وخت د بل چاپلوسی کول د په مزاج کښی پرته یی د یو نیم سړی مزاج داسی هلکه هیڅ غرض له هغه دې څه ورسره متعلق نه ده او خامخا به مقصد دا وی چې لږ غوړ غوندې سړی وینی بیا به ورته ټیټه چیک کیږی او څه یو ځان ته به یې غریب کار کتلای نه لږ څه پکې ته ځان کې استغنا یو خودداری دا هم یو شی ده. شه جی وجعل منهم السید بالطبع والاتفاق او خدای پاک بیا ګرځولی ده د دې انسانانو نه چې هغه ځنې سید وي بالطبع او ځنې سید بالاتفاق وي دارنګې والعبد بالطبع والاتفاق او عبد خدای پاک مقصد دا ده چې کله چا کې بالطبع د عبدیت هغه پیدا کړي او څوک هسې اتفاقا ښه جرأتي سړی وي خو اچانک د دشمن په لاس کې چې څه ګیر شي نو بیا دنه غلام جوړ کی ځکه طاهر وتائی چی دا اوږد غزل ده خو په هغه کی دا ده چی دا دا پوښتنه له ښاغلی سړی وکړه دا پوښتنه له ښاغلی سړی وکړه چی زمری چیری ایسار شی حال یې څه شی نو داسی کله یی زمری خو چیرته چه سی ایسار شی دا پوښتنه له ښاغلی سړی وکړه چی زمری چیرته ایسار شی حال یې څه شی او دا پوښتنه سپېره غنو څخه مه کړه چې شبنم ته ګل انګار شي حال یې څه شي؟ او هغه کس چې ډېر خوددار او غېرتي وي چې محتاج د دنیا دار شي حال یې څه شي؟ او ما طاهر ته چا د دې جواب رانه کړ چې بې وجه څوک ازار شي حال یې څه شي؟ شه جي به هر حال دا خو هسې یو مقصد دا دی چې خبره مې درته وکړه هغه پورې. متکلمین دی او مقصد دا دی چی تکلم کئی په چا سره حکمت الہیہ طبیعیہ ریاضیہ عملیہ دا ټول حکمت چی زده یی حکمت الہیہ پیژنی طبیعیہ پیژنی او دی هغه احوالو باندی مقصد دا دی چی دارنګه حکمت ریاضی باندی علم وی حکمت عملی باندی علم وی بیا به تاسو هدایت الحکمت کې دونه خو مو ویلې دي چې حکمت دا چاته ته علم باحوال اعیان الموجودات علی ما هی علیه فی نفس الامر بقدر الطاقت البشریه چې د طاقت بشری مطابق د موجودات خارجیه او هغه احوال نفس الامریه معلومول دی ته حکمت وای بیا په دوه قسمه ده نظری ده او عملی ده کله داسې شینو په احوال باندې تا علم و چې دی هغه وجود کی مقصد مونږ قدرت او اختیار دخل نه او بیا نظری که د مونږ قدرت او اختیار د هغه په وجود کی دخل او بیا عملی بیا عملی که چیرته د یوه سړی فوایدو سره منسلک وو او هغه سره یې تعلق لاره بیا تهذیب الاخلاق که یو جماعت محدوده سره یې تعلق لاره بیا تدبیر المنزل او که یو عظیم جماعت سره تعلق لاره بیا سیاست مدنیه دی سیاست مدنیه کی خپل دو اقسام جوړی علم السیاست او علم النوامیس د فلسفی خپله خبره ده بهر حال بیا علم نظری کی بیا مقصد دا ده چی که په دواړو وجودینو کی مادی ته محتاج و بیا حکمت طبیعی که په وجود خارجی کی مادی ته محتاج و ذهنی کی نو بیا حکمت ریاضی که په یو وجود کی مادی ته نه و محتاج بیا دی ته حکمت الهی وایی بیا الهی په دوه قسمه ده بالمعنی الاعم او بالمعنی الاخص بیا دی ریاضی خپل فنون دی علم الا مقصد دا دی چی دا علم هندسه او علم موسیقی وغیرہ دا ټول بیا دی ریاضی چه کیږی دا علم هندسه دا ټول دی علم ریاضی اقسامو لاندی را درومی دارنگی وجعل منهم الغبی الذی لا یهتدی لذلک الا بضرب من تقلید او ځنی بیا خدای غبیان ګرځولی چی آ مقصد دا دی چی لار نه مومی دی ته چی دا حکمت معلوم کړي او معرفت او حسن تدبیر وکړي په دی باندی نه پوهیږی الا بضرب من تقلید مګر یو قسم تقلید به چه کئ کئ تقلید به کئ دی بل چا ایله به بیا په دی خبری باندی څه شی پوه شی نو ځنی داسی وی ولذلک تری امم الناس من اهل البوادی اوس دا ټولی کیسی چی دی دا ټولی کیسی چی دی معلومیږی چی دا مقصد دا دی چی دی انسان هغه نوع چی دی مقصد دا دی چی تقاضی دی ځکه چی ټولو په دی باندی چی دی اتفاق کړی د خلقو ولذلک تری امم الناس او دی وجه نه ته وینی امتونه یعنی جماعت جماعت تی خلقو دی اهل بوادیو نه حضر نه متواردین علی هذه چی په دی خبری باندی متفق دی چی چا اوس دا ټولی کیسی شاه صیب چی ما وکړی دا اوسه پوری دا خو هغه شرح دی هغه خواصو ده او دی هغه تدبیرات ظاهره او ده چی هغه تعلق دی انسان هغه قوت بهیمیه سره یی او دی هغه تعلق دی انسان هغه ارتفاقات معاشیه او سره یی چی معاشی ارتفاق دی کوم کئی ما تاسو ته پرون ویلی وو چی ارتفاق دا دی شاه صیب یو خپل ذاتی اصطلاح ده ارتفاق دې ته اصل کې وايي چې په سهولت سره د زندګي تېرولو تدابیر کول دې ته ارتفاق وايي. ثم انتقل الی قوته الملکیه بیا راسه د انسان قوت ملکی ته راسه نو تاسو سوچ وکړو قوت بهیمی لحاظ سره انسان چې کوم کارونه دي هغه د حیواناتو نه اعلی درجتاً دي دی به کروندې کوي دا شیونه به کوي حیوانات په دې دیوال څیزونه خوري چی کوم کروندې ته وکي هغه دانې به بیا دی چه کئ ټولۍ او په قوت ملکی کی خو بیا انسان لا ډیر اشرف ته دی نورو حیواناتو نه ثم انتقل الی قوته الملکیه اوس ته انتقال وکه قوت ملکیه ته نو اوس په دی کی دی بیانی احوال الانسان باعتبار تعلق القوة الملکیه و اختلاف الانسان عن الحیوان دې کې اوس احوال د انسان بیانوي په اعتبار د تعلق د قوت ملکیه سره انسان پورې چې انسان سره خو قوت ملکیه هم چه ده متعلق ده او بل اختلاف د انسان د چا نه د حیوان نه چې انسان او د حیوان په مابینځ کې څه ده اختلاف ده واعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان الانسان لیس کسائر انواع الحیوان په دې خبرې باندې ځان پوه که چې انسان داسې نه ده لکه نور انواع د حیوان چې دي بل له ادراک اشرف من ادراکاتهم بلکې انسان د پاره ادراک حاصل ده چې هغه اشرف ده د ادراکاتو د نورو نه ومن علومه التي يتوارد عليها اکثر افراده اوس هغه امتیازات دی انسان در تخائی ومن علومه التي يتوارد عليها اکثر افراده او هغه امور هغه علوم يتوارد عليها يعني چه مقصد بعضی عقب دی بعضی را درومی او په هغه باندی اتفاق ته دی اکثر افرادو دی انسان غیر من عصت مادته احکام نوعه او خو بله ده چه یو انسان مادی کی څه قصور راشی او دی دی هغه احکاماتو دی هغه خپل نوع نه بیا چه وکی انکار وکی لکه انسان خو مقصد دا دی چی خصوصیات نه عقل ده خو یوی مادی کی سو فتور راغی مقصد دا دی چی مجنون شو عقل ورنه ختم شو حیوان غوندی شو نو آ خو دی هغی مادی کی سو لږ فتور راغی نو نفس نوع دی انسان کی خو مقصد دا دی چی هغه حکم دا دی چی دی به چه وی عاقل وی نو انسان په حیواناتو باندی مزید اهتمام چی کوم انسان ته حاصل ده په حیواناتو هغه دا دی چه هغه علوم چه هغه اکثر افرادو د انسان باندی بعضی د بعضو نه بعد دغسی پی در پی حاصلی آ دا علوم دی، نمبر ایک، التفتیش عن سبب ایجاده و تربیته، انسان د دې نه تفتیش کئی، نور حیوانات په دې نه سوچونه کئی، نه په دې پوهیږی چه مونږ چا پیدا کړی یو او څنګه مو یې تربیت کړی ده او څوک مو خالق ده، پیدا کونکی مو څوک ده، انسان په ذهن کې ددې تفتیش پروت وي چې دی مه تفتیش وکړي د سبب د ایجاد نه او د چا نه تربیت نه دا د انسان په سوچ کې دا تفتیش پروت وي چې زه څنګه پیدا شوی یم او کله پیدا شوی یم او ولې پیدا شوی یم او چا پیدا کړی او دا په دې کیسو کې سوچونو مقصد دا دی چې جولانګی دا د انسان چه ده کار ده دا د ده خاصیت ده یوا والتنبیه باثبات مدبر فی العالم هو اوجده ورزقه او بیا تنبیه په دې خبرې باندې چی داسې یو مدبر ذات موجود ده په عالم کې چی هغه ذات دا انسان موجود کړی ده دی په دې پوهیږي چی هغه ذات زه موجود کړی یم او هغه ذات ماته چه کړی رزق راکوي دارنګه بیا د انسان علومو نه دا ده، والتضرع بین یدی بارئه و مدبره بحمته و علمه، چی انسان تضرع وکی مخامخ د خپل بارئ، مخامخ د خپل خالق، مخامخ د خپل مدبر په حمت او علم سره، یعنی قصدا، او په علم سره دی هغه طرف ته توجه وکی او تضرع وکی کنی هر شی دی الله تعالی په مخ کی چه دی تضرع کئی خو انسان تضرع هغه مقصد بعلمه و بهمته ده او د نورو شیانو تضرع دا مقصد بطبعه ده هغه طبیعت کی خدای پاک داسی اچولی دی چه هغه به دی خدای پاک احکاماتو نافرمانی نه کئی او انسان چه د کوم تضرع کئی دی الله په مخ کی دا بطبعه دا مقصد دا دی چه بهمته و علمه ده حسب ما يتضرع اليه هو وجميع ابناء جنسه داسی چه څنګه تضرع کئی دی تا دی او ټول ابناء دی جنس دی یعنی چه د سره په جنس کی شریک دی دا ټول تضرع کئی خو انسان والا بهمته و علمه دائما سرمدا بلسان الحال خو ټول الله تعالی ته مسخر دی وهو قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر داسی دی چی د نافرمانی دی وجی نه په هغه باندی عذاب چه ده ثابت شوی ده د نافرمانی دی وجی نه هغه د عذاب مستحق چه دی ګرځیدلی دی بهر حال نو په انسان کی ده د دغو تفتیشاتو ماده دا دری شیونه تفتیش عن سبب ایجاده و تربیته تنبیه باثبات مدبر فی العالم او مقصد دا ده چه تضرع بین یدی بارئه دا په حضرت انسان کی پرته ده اوس ته سوچ وکړه هر نبات دی پاره خدای پاک یو نفس مدبره پیدا کړی ده خو هغه غیر عاقل وی چه وی غیر عاقل وی نو اوس دا یو بوټی واخله نو دی ایغ بوټی هغه اغسان شاخونه پاڼی ګلونه دا ټول او مقصد دا دی چه عاجز وی او دا لاسونه یې اوږد کړي هغه د نفس نباتیه نه چه کئ خواص کئ لیکن دو ته د نفس نباتی هغه عظمت او د دې پته نه ورته لګی خو غیر اختیاری طبعا دو هغه ته لاس نیولی او خواست کوي چه نفس نباتیه نه دو مقصد دا دی چه څه چه کی حاصل کی دا ټولو شیونو کی خدای پاک نفوس اچولی په دې باندې بیا شرح مواقف اتم جلد جز کې ډیر زبردست بحث کړی ده په نفوسو باندی نفس نباتی نفس حیوانی نفس فلکی دا ټولو باندی بیا ښه بحث کړی ده نو دا ټول دا شاخونه پاڼی ګلونه دو ټول لاس هغه نفس نباتیه ته اوږد کړی وی هغه نفس نباتیه دا مدبر وی په دی شجری کی د شجرې تدبیر کې لکه تاسو مونږ نفس چې ده دې تعلق ته د بدن سره د تدبیر نو دارنګ نفس مدبره چاته خدای ورکړی د نباتاتو ته ورکړی خو دونه ده چې مونږ نفس مدبره هغه عاقل ده او د نباتاتو وال هغه نفس مدبره هغه غیر عاقل ده نو اوس که چیرته د دې بوټي شاخونو د پاره، پاڼو د پاره، ګلونو د پاره عقل وای نو دو به د دې نفس نباتیه حمد ادا کاو کنه به یې ادا کاو؟ ادا کاو به یې او د هر یو جز وال حمد به د هغه بل نه چه و جدا و شاخونو به یې ځان له انداز باندې حمد ادا کاو د خپل نفس نباتیه بل شي به یې ځان له ادا کاو بل شي به یې ځان له ادا کاو لیکن دو او که دو پاره فهم وای نو ټیک ده دو مقصد دا دی چی طبعا هم دی نفس نباتیه ته لاس اوږد کړی دی خو بیا به یې نفس نباتیه ته بالقصد او بالهمت او بالعلم به یې لاس چه ورته اوږد کړی وو نو اوس دا نفس نباتیه چا پیدا کړی ده دا الله تعالی پیدا کړی ده نو اوس انسان ته خو خدای پاک عقل ورکړی ده انسان ته خو خدای پاک فهم و فراست ورکړی ده نو هغه به د الله تعالی طرف ته تضرع کیی تضرع به کیی خو داسی تضرع به کیی چی د نورو حیواناتو غوندی تضرع او د نورو حیواناتو غوندی اطاعت په نه یی چی بالقصد والعلم نه یی نه دی چی کوم تضرع کیی دا به بالقصد والعلم وی دا به بالقصد والعلم تضرع وی او دا نور ځکه د نورو شیونو عبادت کی او د انسان په عبادت کی څه ده فرق ده دا نور ټول شیونه خدای پاک لمر ته احکامات کړي دي يو سيکنډ آخوا ديخوا خوځي نه سپوږمۍ ته يې کړي دي هواګانو ته يې کړي دي وريځو ته هر شی نو دا ټولو شيونو ته يې کړي دي او ټول احکامات په جای راړي ليکن هغو ته خدای پاک په دي جای د احکاماتو راړلو باندي جنتونه نه ورکوي او انسان ته يې ورکوي ځکه چي د انسان اطاعت دا صرف بطبعه نه ده دا بالقصد والهمت ده بالعلم ده او د نورو شیونو هغه مقصد دا دی چی چه دا بی طبعیه ده هغه مقصد دا دی چی پیدا کړی خدای دغسی دی هغه کی اختیار نشته هغه به خامخا په دغه انداز باندی څه کیږی چلیږی او پته ولګیدله دا سلسله ټوله هغه یوه شوی ده پته ولګیدله چی څوک پکار ده مقصد دا دی چی مکلف انسان مکلف پکار ده لکل نبات نفس مدبره غیر عاقله دغسې ورته محتاج وي فلو کان لکل جزء منها عقل نو که هر جز دپاره عقل وای لحمد النفس النباتیه نو دی هر جز به حمد بیاناوه د نفس نباتیه وال حمدا غیر حمد الاخر داسې حمد چې هغه بل وال نه به چوو علی مغایر وو ولو کان له فهم اکه چیرته دی هر جز دپاره فهم وای لانتبع التکفف الحالی فی علمه نو تکفف حالیه به بیا مقصد دا دی چی د ده تکفف اصل کی چاته ورته وای چی لاس دی یو سړی ته چی ور اوږد کړی نو دا تکفف حالی چی کوم دی په علم دده کی به لانتبع التکفف الحالی فی علمه دا تکفف حالی به داسې موافق دی هغه تکفف حالی نو په ده کې دا دواړه چه دی یو شی دی اوس دا دی انسان څه نور خصوصیات درته ښایی الخصوصیات الاخر للانسان څه نور خصوصیات دی انسان درته ښایی ومن خواصه یا دی خواص دی انسان نا ایضا دا دا ان یکون فی نوع الانسان له خلوص الی منبع العلوم العقلیه چه په منبع دی ان چه په نوع دی انسان کی ان یکون فی نوع الانسان چه په نوع دی انسان کی به داسی ذوات موجود وی داسی ذوات به موجود وی چه هغی کی به خلوص وی یعنی هغی کی به وصول وی او انتہا به وی په طرف دی منبع دی علوم عقلیه او یعنی دا په بنی نوع دی انسان کی به داسی افراد موجود وی چه هغه به رسی هغه منبع دی علوم عقلیه او ته به چه کیږی رسی یعنی هغه علوم عقلیو ته چی انسان سره دالته علوم عقلیه نقلیه هغه علوم عقلیه نقلیه ندی مراد علوم عقلیو نه دا مقصد چی انسان سره مناسب علوم دی هغه ته به دی رسی یتلقاها منه او د هغه ځای نه به دی هغه قبلی یا به په وحی ذریعه سره قبلی یا به په حدث ذریعه سره قبلی یا به په رؤیا او صالحه ذریعه سره قبلی او نور خلق په بیا نور خلق په سکی تفرسو آب زون کئی پا دی کامل باندی او دی کامل سنی نا بیا معلومی آثار دی رشد او دی برکت چی دا خو دکی خو آثار دی رشد دی برکت دی او دتا خو لوی علوم دی اغا منبع نا حاصل شوی دی فانقادو له فی ما یأمر و ینہا نو نور خلق پا بیا دی دی ذواتو انقیاد کئی پا ما یأمرو کی او پا ما ینہا کی با دی دو چکئی مقصد دا دی چی انقیاد کئی او پته ولګیدله چی افراد انسانیه پاره داس په بنی نوع دی افراد انسانیه کی داسی اعلی افراد پکار دی چی آ ذوات دی چا دی انبیاء دی چی آ به منبع دی علوم عقلیه نه یعنی دی پورته له طرف نه وحی علوم به په دو باندی را درومی او نور خلق به بیا دی دو هغه اخلاقی منظر ته ګوری چی دا خو دونه با اخلاقه خلق دی او هغه نه به بیا دا علوم چه کئ قبلی. وليس فرد من افراد الانسان الا له قوة للتخلص الى الغيب برؤيا يراها او برأي يبصره او هتيف يسمعه او حدس يتفطن له او نسته د یو فرد د افرادو د انسان مګر هغه کی خدای پاک دا قوت ایښی وی چی هغه مقصد د غیب نه چه کی غیب ته ورسی په رؤیا سره چی وینی یې یا په یوې رای سره چی دی قایموی یا هغه غیبی آواز په وسی چی دی اوری یا قوت حدس خدای ورته ورکړی چی په هغه سره دی څه کئی تنبیه حاصلوی په شیونو دا په هر انسان کی خدای پاک دا قوت اچولی وی خو دونه قدر خبره یی الا منهم الکامل و منهم الناقص ځنی بیا پکی کامل وی او ځنی چی وی ناقص وی. والناقص یحتاج الی الکامل او د ناقص دا بیا هغه کامل ذات ته چی محتاج وی وله صفات یجل طورها عن طور صفات البهائم او دی انسانانو دی پاره داسی صفات دی چی هغه عظیم دی هغه انداز دی هغو صفاتو دی هغه انداز دی صفاتو دی چانا بهائمو نا چی هغه صفات په بهائمو کی موجود ندی لکه دې صفاتو به وروسته دونه کامله تشریح رادرومي، داسې بحث په شاه صاحب پکې کوي چې بیا تاسو غوږونو هغه بحث ارویدلای قدرې نه ده. نو لکه مثال انسان کې دا صفات دي، خشوع ده، په ځناورو کې خشوع خضوع وي؟ نه. نظافت ته، عدالت ته او سماحت ته دا به ټول رادرومی چه نظافت چاته ته طهارت دا د سعادت اصول دی نظافت ته عدالت ته سماحت ته دی ټولو تشریح ګانی به بیا درته کوم نو دا صفات ټول په انسان کی دی چه دا په ځناورو کی نشته دی دارنګه وکظهور بوارق الجبروت والملکوت دارنګه دی انسان چه کوم افعال کئی نو کله وخت دی داسی وظائف داسی مقصد دا دی چه اوراد دی وکړي چې د هغه د وجې نه ظهور د هغه بوارقو د جبروت په ده باندې رادرومي. جبروت عالم عظمت ته ورته وايي. ابي طالب المکي وايي، الجبروت عالم العظمة، مراد په دې سره عالم الاسماء والصفات الالهية ده، نو انسان خو داسې کارونه کوي چې د عالم عظمت نه بیا په ده باندې سمې رڼاګانې وشي، هغه علامات د جبروت او د ملکوت او استجابت د دعا نه چی انسان دعاګانی قبلیږی ادا شی نه او نور ټول کرامات سله احوال سله مقامات سله احوال او مقامات دا د تصوف خبری دی بیا به ان شاء الله وری په ابواب الاحسان کی ددی وضاحت کیږی دا یوی وشی وضاحت دا پوره وخت غواړی بیا هلته دلته به ایمان بالغیب لا پراړو ابواب الاحسان کی به مقام چاته وتایی حال چاته وتایی دی دی شئینو وضاحت کو کرامت چاته وتای معجزه چاته ورتای بهر حال خلاصه دی امتیازات انسانیه اوس درته ښایی چی ګوره امتیازات انسانیه خو ډیر دی خو دی ایغه خلاصه بس دغه روزی دا دوه شئینه دی ایغه ټول امتیازات انسانیه او امتیازات تی انسان دی حیواناتو نه ګڼ شی امتیازات تی خو ټولو باندی چی سوچ وکی شاه صاحب وایی چی خلاصه یی دا دوه کیسی روزی تر تر مختصرکۍ بحث تر ته غونډۍ شاه صاحب خلاصة الامتیازات الانسانیه والامور التي یمتاز بها الانسان من سائر الافراد کثیرة جدا هغه شیونه چی په هغه سره انسان د نورو حیواناتو نه ممتاز ګرځی دا خو ګڼ شی دی لکن جماع الامر لیکن اصل د خبری دا ده جماع دلته هغه جماع مو نهی ورنه اخیستی، جماع اصل په معنی سره رادرومی، حدیث کی رادرومی، الخمر جماع الاثم، دا شراب دا جماع د اثم دی، یعنی دا اصل او جړ د چا دی؟ د ګناه دی، د شراب، لکن جماع الامر یعنی اصل د خبری، وملاکه او دارومدار د خبری په دوه خصلتو ده، دوه خصلتونه داسی دی چی انسان په هغه سره چه ده؟ ممتاز ده. چی آ دا ده یو قوت عملی ده یو قوت عقلی ده او بل قوت عملی ده نو اوس په دا نورو شیونو کی خدای پاک قوت عقلی اچولی ده خو ډیر کم ګوره ځناورو کی څه ناڅه قوت عقلی شته ولی دی خپل نفع نقصان نه پیژنی ځناور یی لګیا یی لګیا یی په وښو کی ځنی واښه خوری او ځنی پریدی نو ده ته په الهام طریقې سره خدای پاک دا اچوي چي دا تا پاره مفید دي هغه تا پاره چه دي مضر دي دا دي تا خوراک ته غوا ته ورته يي هغه به ته نه خورې هغه به بیا بیزه را درومي بیا به يې څه کوې هغه به يې خورو دارنګه مقصد په خپل نفع نقصان پوهیږي ته اوښ بوځه ته له کندې نه اچوه خپله پوزه سوروي کوي هغه درنه باسي مهار دې لاس نه لیکن په کندې درپسې ورځي نه ورځي نو قوت عقلیه خدای پاک په دو کی لږ غوندی اچولی ده خو دونه درجه نه ده چی آ دارومدار د چا ګرځی تکلیف وګرځیږی او په انسان کی خدای پاک مزید قوت عقلی اچولی ده د حیواناتو نه زیات قوت عقلی په انسان کی ده چی هغه دونه قوت عقلی ده چی دارومدار د چا جوړ شی تکلیف جوړ شی بیا په انسان کی چی کوم قوت عقلی ده آ دوه قسمه دی صرف کولای سی یو دا چی دی ټول په معاشی زندګی باندی هغه قوت عقلی صرف کئ او بل دا چی اخروی زندګی احکاماتو باندی سوچ کئ نو ځنی خلق راشی دا ټول قوت عقلیه خپل دا مقصد معاش طرف ته چه کی منسلک کی او نوی نوی ایجادات او کوټی ګانی او دا موټری جوړوا فلانی ټول ذهن هغه قوت عقلی دی طرف ته چه کی اوباسی او ځنی بیا رئیسی عام مکمل د قوت عقلی چی ده دا مقصد دا ده چی امور د آخرت طرف ته چکی متوجه کی بهر حال دا بهتره ده چی امور د آخرت طرف ته متوجه کی خو شاه صاحب وایی چی ښه دا ده چی چونکی انسان ټیک ده اخروی ژوند د پاره پیدا ده خو بیا هم اخیر ده ته په دی زند په دی وخت کی ټیم تیرول پکار دی زندګی خلقو سره مقصد دا ناسته پاسته ولاړه ناسته دا کیسی پکار دی لهذا انسان به د عقل نه دواړه کاره اخلي، څه به یې معاش طرف ته متوجه کړي او البته زیات مطمح نظر به یې چه وي اخروي امور وي، خو داسې نه چې معاشي زندګي یې بالکل چه سي معطله شي، کني بیا به کفار درباندې مزې کوي، لکه دو ارامیانو اوس دا ده ټول عقول هغه طرف ته کړي دي او مونږ والو هغه آخرت طرف ته نه دي کړي، ټول یې صرف خوندو طرف ته کړي دي، خوندونه، مقصد دا دی چه دا مزې لټوه، دا مونږ افسران دا شیونه. نو هغه شيونه يې نه کړه جوړ چي کوم ئې جوړ کړه نو چي آخرت طرف ته ئې متوجه کړی وای چي کم سے کم هغه فائده خو ئې کړې وای کنه نه ادر کې رهې نه اودر کې رهې نه خدا هي ملا نه وصال صنم والا پوه شو هغه ئې نه وکړه او دنيا کي وروسته پاتې شو شه جي والامور التي يمتاز بها الانسان من سائر افراد الحيوان كثيرة جدا لکن جماع الامر وملاکه خصلتان، دوه خصلته دي، دا خو مې هسې حاصل درته وویله، دارنګې بل چې کوم دي هغه قوت، قوت عملي ده، قوت عملي ده، هغه په انسان کې خدای اچولی ده او په نورو حیواناتو کې اچولي دي قوت عملي، خو د انسان قوت عملي چې ده په انسان کې خدای پاک قوت عملي زیات اچولی ده، انسان د هغه خپلو اعمالو آثار، حیوانات عمل وکی لیکن بس ختم شی لیکن انسان چه عمل وکی د ده عمل اثر د ده په نفس باندی چه سی پاتی شی بل انسان کی د قوت عملی یوه داسی درجه خدای پاک اچولی ده چه انسان هغه اعمال وکی نو په هغه سره دی هغه معارف الهیه جلایل قدسیه دا حاصلولی شی چه دا دغسی قوت عملی خدای پاک په حیواناتو کی نه ده اچولی نو د دی تشریح دی درته کئی دا لمنټ یو پاته ده شه جی ورپسی شه دا به بیا وکو دا خو می هسی حاصل درته وویل کنه بیا به دا مسئله ووایو بیا به لږ وضاحت سره ووایو که ما ګړۍ خطا ده صحیح شو دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي